بسم الله الرحمن الرحيم باب من أقسم على أخيه ليفتر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له دا په کتاب الصوم کې باب نمبر 51 اور حدیث نمبر 1968 په دې باب کې یو مسله چې پای کې د فقهاو اختلاف دی نو اغم ذکر کوي چې آیا لازم النفل بالشروع چې آیا نفل چې یو ځل شروع کی نو دا غ نفل په ماتولو باندې هغه پتا لازم او واجب شو او کنا لکه احناف عام طور باندې د دې قول کوي چې نفل د کولو نه مخکې هغه نفل دي تاله اختیار دی که کې او که نه کې خو چې یو ځل د شروع کړل او په منځ کې د مات کړل نو قرآن وی لا تبتلو اعمالکم نو احناف په دې باب کې د قران نم استدلال کوي او د بعضی روایتو نم چي لا تبطلو اعمالکم قرآن وایي چي خپل عملونه مه بربادوئ نو نفل هم یو عمل دی نو چي هر کله هغه دي شروع که نو بیا هغه ته په منځ کي چي ماتې نو دا هغه ته باطلې او قرآن ددې نه منع کړي ده نو احناف د دغه نه استدلال کوي ائمه ثلاثه هغه دا وایي چي نفل د کولو نه مخکې هم نفل دي او چې مات دې کړل نو بعد د هغې نه هم هغه نفل دي په تا باندې واجب نه دي په تا باندې لازم نه دي نو په دې باب کې دا ذکر کوي مثلا یو ملمه راغی او ملمه راغی او هغه چا کرا دیرش او نو آیا هغه په په قربه باندې چې د قربه روجه ده او هغه کوربه په روژه نیولو کی یا مبالغه کوي او ډیرې روژې نیسي نو آیا دا مېلمه په دې کوربه باندې دا روژه ماتولی شي یا د مېلمه او د کوربه نه علاوه خه آیا یو سړی په بل باندې روژه ماتولی شي کله چې دا روژه ماتول داغه د پاره بهتري داغه د پاره دلته لفظ د اوفق ذکر شوی چې کله داغه د پاره موافق وي کله چې داغه د پاره بهتر وي کله چې داغه د پاره پای کې مصلحت وي مثلا یو سړی په روجو کې ډیر زیات مبالغه کوي ډیر روجي نسی او بل طرف ته کور ته توجه نه ور کوي دارنګي د دنیا کار روزګار له توجه نه ور کوي او بس صرف روجو ته کار ویلې دی نو آیا ته په هغه باندې روژه ماتولی شي؟ بالکل او ماتولی شي. سلمان فارسی په ابو درده باندې روژه ماته کړې ده. دارنګې بل طرف ته کوربه دی نو آیا کوربه د ملمه د پاره روژه ماتولی شي او ماتولی شي؟ ابو درده د سلمان فارسی د پاره روژه ماته کړې وه. نو په دې کې دا د درې مسلې دا ذکر کړي بل په دې کې دا چې اسلام مونږ ته په هر یو کار کې د اعتدال حکم کړی دی او د برابرۍ حکم راته کړی دی د انصاف حکم راته کړی دی چې انسان هر یو کار کوي چې پای کې د اعتدال نه کار واخلي بل دا چې یو زنانه دا نو په دې کې دا خبر هم ده چې د زنانه چې کله یو یو کار کې فتنه نه نو یو سړی د د غیر محرم سره خبرې کولې شي د ضرورت په تور باندې دا غي هغه حال احوال هغه بنده معلومولې شي کله چې د فتنې خوف او اندیشه پکې نه باب من اقسم علی اخیه دا موږ مخ کی په ابرار القسم کی دا تیر شویو ابرار القسم په کتاب الجنائز کی دا روایت ذکر شویو ابرار القسم دا دی چې یو سړی تعالی قسم درکې نو داغه قسم پوره کول مثلا تعالی قسم دا داسې در کی چې ستاد په الله قسمی چې ته به خامخا راځي نو داغه غ قسم پوره کول دا دا هم پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې بل بوله په یو کار باندې قسم ورک په یو جایز کار باندې نو دا الله پیغمبر به داغه قسم به پوره کوو یعنی هغه به نه ماتو لکه هغه لور چی داغي بچی یا بچی وفات شوی د زینب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو بهر پاغزه کې موږ روایت ذکر کړی مو او نبی علیہ السلام دوی استاد په الله قسمی چې تخا مخا راشه ناغه به را پاسې ده باب من اقسم علی اخیه باب من اقسم علی اخیه دا باب دی خا هغه څوک چې هغه قسم ورکی خپل رور لا یعنی بل قسم ورکی د صد پاره لیفترا د دې د پاره چې هغه روزه ماته کی هغه روري مسلمان رور خا آیا دا روزه ماتول دا په فرض روزو کی قسم ور نه نه په فرض کې نه فت تطوع دې د پاره چې روزه ماته کی خدا مراد فی التطوع په نفلی روزو کې مراد دی په بل باندې یو سړی روزه ماته ولی شي او غل قسم ورکی چې تخامخه روزه ماته کا ولم ير عليه قضاء نو پدی کی په د باندې قضا نشتا یعنی روجا ماته کړه نو پدی باب کې دام ذکر کوي چې پاغه باندې قضا نشتا کم چې دایمه او سلاسو مسلک ته امام بخاری داغه قائل دی ولم ير عليه قضاء او په د باندې قضا نشتا دا اذا کان او فقلا دا قسم ورکول خپل رور لچ روزه ماته کی اذا کان او فقلا کله چې دا روزه ماتول داغه د پاره موافق وي یعنی داغه د پاره پدې کې خیر وي فائدہ وي مصلحت وي الا خو اوس که مثلا یو سړی دا پاغه باندې روزه ماتولو کې څه فائدہ او خیر نشتا یو سړی په میاشت کی دری روژی نیسی او ته په هغه باندی مغه دری روژی ماتی نو دا دا شرط اذا کان او فقله د دې لپاره لګولې نو د سینه چې ته په هغه درې روزي ماتې کی یو سړی په هفته کې دوه روزي نسی د پیرو د جمعرات او ته پیغام ماته نه نه دا نه د پکار دا په هغه صورت کې چې کله یو سړی په روجو کې ډیر زیات تشدد کوي او بس پر لپسې روجي نسی ډیر روجي نسی نو دا غي د وجه نه خامخه د د بدن کې ضعف او کمزوري پیدا کیږي او بل دا چې د د کور چې کم نظام دی اغم په متاثر کیږي نه اذا کان او فقلا د دې دا معنا ده حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي أبي الدرداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام مواخات کړیو آخا باب مفاعله دا آخا یواخی مواخات مواخات قائم کړي او نبی له صلوات والسلام رورولي قائم کړي وا نبی له صلوات والسلام بین سلمان د سلمان فارسی ترمنځ و ابي الدرداء او د ابو دردا رضی الله تعالی عنهما د دوانو ترمنځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رورولي قائم کړي وا او دا د الله پیغمبر د اسلام چې کومه د ایمان په بنیاد باندې اخوت ته نو هغه د صحابه کرامو ترمنځ قائم کړیو چې کم چې د قبایلی هغه عصبیت ته نو پاغي باندې بنو دريږي بلکې ټیک ته قومیت په انسان کې پکار دی د قوم خیرخواهی او اصلاح غ پکار ده خو اصل رورولي هغه د دین ده او هغه د نسب ده خا اخ النبي صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء قرطبي د سوره حجرات د دغه آیت د لاندې لیکي انما المؤمنون اخوه نو د دغه آیت د لاندې هغه یو عبارت لیکي نو امام قرطبی د سوره حجرات د لسم آیات د لاندې اغلی کی انما المؤمنون اخوه چې اخوه الدین اثبت من اخوه النسب چې د دین رورولي دا ډیره مضبوطه وي د نسب د رورولۍ نه ځکه علت ذکر کوي فان اخوه النسب تنقطع بمخالفه الدين ځکه د نسب غرور ولي کلاغه مات شي د دین په مخالفت باندې کله چې د دین خبره راشي نو د نسب خپلوان ترونه تربوران رشتہ دار نو هغه ستانه جدا شي لکه ابو لهب د نبی له صلوات والسلام خلاف درېده لیکن بل طرف ته و اخوه الدین لا تنقطع بمخالفه النسب لیکن د دین چې کوم ورور ولیدا نو هغه د نسب په جدا کېدو باندې یو د یو نسب سره تعلق ساتي بل د بل نسب سره لیکن هغه په غیبانی لکه نه کټ کیږي نو د دین ورورولي هغه ډیره مضبوطه ده د د نسب د ورورولۍ نه ځکه د نسب هغه ورورولي چې کله د دین خبره راشي نو کله هغه جدا شي لیکن د دین ورورولي هغه د نسب په جدا کېدو باندې کده یو نسب جدا وي یو پښتون وي بل پنجابي وي یو افریدی وی بل شینواری وی نو د هغی په هغی باندی څه اثر نه غورځیږی بلکه هغه په خپل منځ کی د ایمان د وجی نه د هغی تر منځ یو ورورولي هغه قایمه یی نو نبی علیه الصلاة والسلام مواخات قایم که د سلمان فارسی او د ابو درده رضی الله تعالی عنهما ترمنځ نو فزار سلمان او ابو درده سلمان فارسی د ملاقات لاله د ابو درده نو فرا ام الدردا متبذله نو ویلی د ام دردا یعنی د ابو دردا کور والا اغه ولی دا متبذله بدحاله خرابې جامې اچولې وي او خیرنه او په دسې بد حال باندې وا فقال لها نو سلمان داغینه تپوسو که چې ما شانو کی دا ول استادا سه حال دی قالت نو هغه ته ویل چې اخو کا ابو دردا استارور ابو دردا ليس له حاجت فی الدنيا دا غیس حاجت په دنیا کې نشتا یعنی ښځه ځان سموي د خاوند لپاره لیکن د هغه په ما کې څه رغبت نشته د هغه په ما کې څه توجه نشته نو زه ځان ولې سنبال کما هغه ویل ښا نو فجاء ابو الدرداء ابو درده رضی الله تعالی عنہ راغه نو فصنع له طعاما نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه ته مخه ته تیارې کداغه د پاره طعام فقال له نو هغه ته وی چې خورا فجاء ابو دردا ابو دردا راغی نو فصنع له طعاما نو هغه تیار ک د دې ملمه د پاره د سلمان د پاره طعاما خوراک خوراکي تیار ک نو فقال له ځکه غرمه وا نو فقال له نو سلمان فارسی ابو درده ته ویل چې کل خورا نو قال هغه ته وی چې نه نه زه خو نشم خوړلې فإني صائم د کزما روزه ده قال نو سلمان فارسی ته وی چې ما انا بیاکلن نزیم نخرم نه مز خورون کې حتا تاکلا تر دې پورې چې ته خوراکو کې زه ستا کره مېلمه راغلی ما او ته ماته اوس ډوډۍ ږدي او ته په خپله روژه يي ماته وې چې ته خوره زه نه خورم تر څو پورې چې تم خوراک ونه کی قال نو فاکل نو ابو درده چې دی نو هغه خوراک شروع کو په دې باندې امام بخاری دا باب تړلې دی فاکل نو هغه خوراک شروع کو فلما کان الليل هر کله چې شپه شوه نو ذهب ابو الدرداء نو اولګی دا ابو دردا یقوم چې هغه ودرې د د نفلی عبادت ته قال نو سلمان فارسی او توي نم ودشا فناما نو هغه ودشه فناما هغه ودشه یعنی سلمان فارسی تاسو د خودنې د پاره په کټ کې ود شو لیکن ثم ذهب يقوم لیکن بیا پاغه باندې بیا شروع شاغه يقوم چې هغه ودرید بیا د نفل د پاره یعنی وخت به نه تیرید او چې ترسو پورې هغه عبادت ته نو ولاړ ثم ذهب يقوم او بیا سات په نه تیرید يقوم چې د دوباره بیا ودرید فقال نو سلمان توي نم ودشا فلما کان من اخر الليل نو هر کله چې شپه اخر اخر د شپې شو یعنی شپه اخر ته ورسیدا نو قال سلمان سلمان فارسی او توي قمل ان اوسدريګا اوسدريګا نو فصلیا دوانو منځو ک د تهجد منځ یو ک فقال له سلمان نو سلمان فارسی هغه ته ویلي ان لربک عليك حقا بشک استا د رب پتا باندې حق دی استا د رب پتا باندې حق دی د دې وجنه تا د عبادت وک او د دې وجنه تر وجنی سی یقینا دا روجا دا عبادت دا دغه پتا باندې حق دی دا بم کې ولنفسک علیک حقا لیکن ستا د نفسم پتا باندې حق دی ته به دې نفس له آرام هم ورکې، د دې وجې نه مې تا ته وویل چې ته سمله اوده شه، ستا د نفس هم په تا باندې حق دی چې ته په روژو کې او په عباداتو کې د اعتدال نه کار واخلې، ولأهلک علیک حقا او ستا د کور والا هم په تا باندې حق دی، ستا د بچو هم په تا باندې حق دی، ستا د ښځې هم په تا باندې حق دی. چې ته به د هغوی حقوق هم پوره کې هغوی له به راحت ورکې سکون به ورکې ستا د اهل هم په تا باندې حق دی فاعت کل ذی حق حقا اگر چې نن خو ناشکری دوره زیاته ده چې لکه موږ مخکې دا حدیث ویلی وو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لو احسن د احدا کن الدهر که چرته خېګړه کې د دې سره ټوله زمانہ خېګړه کې ثم رات من کشیئن خو یو ورځ دی ول جامه را نوړه یو ورځ دی ولغه یو فرمایش پورا نه ک نو وی بچ ما رایت منک خیرا قط ما خو چرستان اړو له خیر لیدل نه دی نو ولیالک علیک حقا استاد اهل پتا باندې حق دی نو کتا غ هر څومره جایز ضرورت غ پوره کې خو لیکن پوره به نه کړی شي دا عام تور باندې پدی په دې فیسبوک باندې یا په دې واتس اپ کې یو دغه راشي وی خاوند لګید نو خزیلې د ټوله دنیا چکر ورک او دا ټوله دنیا دا سفر په وکړي لکونه کروڑونه په ولګول شاپینګ او دا لیکن آغا چې د واده نه مخ کې وی پلار چې مری ته بوتلی و نو یاغه به بیا یادو نو وی ویل یرا هغه ستا د پلار هغه د مری هغه چکر وی تک ما ټوله دنیا وګرځي خو بهر حال مال چې پلار هغه مری تکم چکر را کړیو کنه نو ستا دا د ټوله دنیا دا تکلیف او دا ګرځول دا غي ته نه رسی نو د سدا ولی اهلک علیک حق د زنانو خو طبیعت داسې دی چې ټول عمر خېګړی کې لیکن هغه دای او خپل مزاج دی او استاد کور والا پتا باندې حق دی فاعت کل ذی حق حق نو دای او ته یو عام قانون ذکر کا چې سبا تا ته د یو یو چا حق ذکر کوما فاعت کل ذی حق حق ورک هر یو حقدار ته حقه داغه حق هر یو حقدار ته داغه حق هغه ورکا دا د اسلام قانون دی د دیو جنا قران چې دا څه ذکر کړی دي مثلا په سوره بقره کې بعضی احکام ذکر کړی دي د کور د اصلاح نه پای کې هم دغه دفعات کل ذی حق حقا په سوره نساء کې بعضی احکام ذکر کړی دي چې د یتیم د مال حفاظت وکړه، د بې وقوف د مال حفاظت وکړه، دارنګه ورثاو له د هغوی حق ورکړه او زنانه له د هغې مهر ورکړه، که وګورې نو فاعط کل ذي حق حقه، هر حقدار له د هغه حق ورکړه که ګاونډي دی گاونډی لا داغه د گاونډګیرت حق ورکا دارنګ په خوا کې دکاندار دی خوا کې په سیټ باندې د سره ناشته فاعت کل ذی حق حقا هر حقدار له داغه حق ورکا او چې څوک د چا څومره حق دی هغه له داغه حق هغه ورکا دا د اسلام عام قانون دی د بدنم پتا حق دی د اللام پتا حق دی د پیغمبرم پتا حق دی د صحابه کرامو داغي د د پیغمبر د ملګرو د کېدو د وجې نه داغیم په تا باندې حق دی دارنګ د امت د علماو په تا باندې حق ته چې ته داغي طرف نه دفاع وکي چې یو سړی هغه بدنامي او ته نو ته اغیم په تا باندې حق دی زکه د ایمان والو په خپل منځ کې اورور ولیدا نو ته به د خپل ملګرو نم دفاع کې څنګه چې په سوره بقره کې موږ ذکر کوو چې ته به د خپل استاد نم دفاع کې ته به د خپل ملګری نم دفاع کې فاعت کل ذی حق حقا ورکه هر یو حقدار ته داغه حق نو ابو درده چې دی نو دی راغی او د الله پیغمبر ته اوس د سلمان شکایت کوي نو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم ابو درده راغی د الله پیغمبر لا نو فذکر فذکر ذلک لا نو هغه ته ذکر کړه دا واقعه چې سلمان خو ما سره داسې کار وکړ نیزه تاجود ته پری خودم په ما روجم ما تکړه نو فقال له النبي صلی الله علیه وسلم نو دا الله پیغمبر ابو درده ته وی صدقه سلمان چې سلمان هغه رښتیا ویلی دی بل روایت کې دا راځي او هغه زیات واضح دی چې د صدقه سلمان څه معنا ده چې سلمان رښتیا ویلی دی یعنی سلمان افقه منک بل روایت کې دا راځي سلمان افقه من سلمان چې دینو اغستان زیات یعنی د په دین کې فقيه دی سلمان ستانه زیات پويږي په دین باندې یعنی ته د دین صرف یو یو جز را لې خو لیکن دا یو جز دراغستو د وجنه د دین چی نورې کمی خبرې دي نو هغه نور حقوق هغه تا شاته غرزولې دي ته صرف یو حق ته راغستې دی بس داغه په ادایګۍ کې لګیای دارنګ ته کورم سنبالې ته د خپل خپلوانو سره خپلویم پالي ته غم خادیم کې ته مړې ژوندیم کې ته دارنګ د دین د پاره منډې تړلم وي او ته دا ټول کارونه کې دارنګ ته د خپل ځانم خیال ساتي ته د خپل بدنم خیال ساتي ته د خپل سترګو هم خیال ساتې، ته د خپلو غاښونو هم خیال ساتې، دارنګه ته د صفایۍ، سوترایۍ هم لحاظ ساتې، ته د ملګرو سره کینې، د هغوی سره ګپ شپ هم لګې، ته د هغوی سره مزاح هم کې، نو اسلام چې دا ټولې شعبې دا را غونډې کړي نو الا دا خوند کوي. په دې ملک کې مثلا بعضې خلک وي یاره فلانې چې دی وي د فلانو می یره داغي می سیاست خوخته حالانکه ټول دینی جماعتونه وي د فلان کومي سیاست خوخته او د فلان کومي د دین چې کوم هغه خدمت ته هغه می داغي خوخته او د فلان کومي چې کوم دا فلانې سیز دی دا یعنی د دین هغه یو شعبه یادې دا فقاهت نه دی فقاهت دا دی چې ته د دين هره شعبه راټينګه کړې، ادخلوا في السلم کافه، چې ته د دين هره شعبه راټينګه کړې او په هغې کې ته يو توازن برقرار وساتې، ته هر حقدار له د هغوی هغه حق ورکړې او دارنګه ته په خپله هم د دين د هرې شعبې سره ستا تعلق وي. په عدالت کې اصلاح راوستل وي دارنګه که هغه په معیشت کې اصلاح راوستل دي چې ته په دې هر یو کې خپل کردار ادا کی نو فقاهت دا دی چې ته د دین ټول شعبې هغه راټینګي کی او هر حقدار له داغي حق ورکی د یو شعبې د راټینګولو د وجنه نور شعبې ستانه نه پاتې کیږي او د یو چا د حق د ادا کولو د وجنه غ نور حقوق ستانه نه تلف کیږي